د دغه شیطان نوم دی الوسواس وسواس نوم دی وقرینه من الملائکه او هغه مرګره په مقرر دی د ملائکونا او هغه ورته د نیکو حکم کوي او دغه د جناتو د پیانو قرین ورته د شر حکم کوي او د جناتو د غی نوم وسواس دی او د ملائکو د غی نوم دی ملهم الهام کون کوي ځکه ولله خیر الهامات کوي نو فاسلمو دې کې ګور علما او ګڼ توجیهات کړي یو خدا چې ګورې ولدا اسلم د سلامتی ان او رفد میم دا او دې کې صيغه د مضارع د فاسلما فاسلما نو زته صحیح سالم کړه شوم الله می مدد کړي نو دغه ما سره د جناتو نه قرین مکرر دی خو زه دا غنه بچ ساتلې شوم یو داله چې فتح د میم د فاسلم او دواړه روایتونه مشهور دي نو چا چې ویلی ف ف اسلم یا فاسلم ناغي وی زید شرنا الله صحیح سالم پاتې کړم یادا معنا د فاسلم الله زما مدد کو نو زما غ صاحب او قرین د پیرانو نا اسلام رانو اسلام رانو نو چا چې فتح وی لغه وی د قرین اسلام روړې او سوار مؤمنانو د مؤمن ګرځیدلې دواړه قولونه د علماو بعض یو ته ترجیح ور کړي او بعض بل ته ترجیح ور کړي او باز علماء وای لکه علامه خطابی او لوی محدث تیر شه دی وای صحیح دار چرخ عزت صحیح سالم پاتې شه او قاضی عیاض رحم الله وای غردا د فاسلم چې د اسلام وروړي امام نووي رحم الله وای وهو مختار لقول النبي صلى الله عليه وسلم و اذا اخر خبر دی وجنه غررا چې ورپسې رستو قرینه فلا یامرنی الا بخیر ما ته حکم نه کوي مگر د نیکو پوهیږي په خبره وایي نو شیطان چې په حالت کفر کې خو بیا خو د خیر حکم نه کوي نو مسلمان شوی دی نو ما ته اوس د خیر حکم کوي او دا الله د حبیب خصوصیت دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت دارنګه فاسلمک بیا دا علماء لیکلي